الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه په مخکني درس کې طریقه د مقررولو د امام ذکر کړی شو او د امام شرایط ذکر کړی شو چې امام به په کوم شرایطو باندې موصوف وي او د صحیح امام شرایط کم یو دي نو کله چې امام په دغه طریقه باندې مقرر کړی شي او دغه شرایط د امام چې کوم ذکر کړی شو دغه شرایط پکې موجود وي نو دغه سي امام په موجودیدلو سره بل څوک حق نه لري چې هغه د خلافت دعوه وکړي تاسو منګولې ولګوي د الله رب العالمین فرسي باندې ټول ولا تفرقوا تاسو تفریقې مه جوړوي نو کله چې امامان هغه دو موجود وي یا درې وي یو امام نه وي نو په مؤمنانو کې او انسانانو کې به تفریقه راځي جداواله راځي نو الله رب العالمین موږ دغه تفریقونه منع کړی نو ځکه تعدد د ائمه دا جایز نه دی یعنی د امامانو ډیرواله جایز نه دی د همدغه وجنه د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه حدیث ته هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روایت نقل کړي فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما اخرجه مسلم في صحيحه وی کله چې د دوه خلیفتینو سره ان دوه خلفاو سره بیعت وکړي شو نو فقتل الاخر منهما دا دویم او اخرنه خلیفہ چې دا ملک د غینا نه مفریدي دا حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی دی اتل سو درې پنځوستم نمبر حدیث دی نو معزز ورونو دی حدیث نه داسې معلومیږي چې یو خلیفہ موجود وي یو امیر المؤمنین موجود وي نو دویم خلیفہ چې راغی دویم امیر چې رالی نو هغه به وجلې کیږي هغه به نه پرې خودلې کیږي اوس کوڅوک دا سوال وکي چلکه مخکې خو امیر المؤمنین مولا صاحب محمد عمر موجود نو وروسته دا خلیفه ابوبکر البغدادي څنګه رالی نو جواب د غینه دا دی مولا محمد عمر رحمه الله هغه چې وو هغه شرعي خلیفه نه وو ځکه هغه کې د خلافت شرایط موجود نه وو د خلافت شرایط مخکې تاسو واوریدل چې په هغه شرایطو باندې هغه موصوف نه و نو ځکه هغه اسلامي خلیفه نشي کېدلی هغه خلیفه نه و او بل دا چې هغه سره نه موجود نه و کله چې خلیفه ابوبکر البغدادي اعلان د خلافت کوو نو ملا صاحب محمد عمر رحمه الله خو سره نه موجود نه و چا لیدلی و هغه د هغه ځای معلوم نه و نو دا اولنې خلیفه د الحمدلله ابوبکر البغدادي دا دویم خلیفه نه دی نو دی حدیث کې چې امر شوی دی په قتل د دویم امام باندې دا دلالت کوي په تحریم د مقررولو د دوه امامانو باندې په ان واحده کې یعنی چې په یو وخت کې دي دوه امامان مقرر کړي شي ځکه قتل چې دی دا د لوی خطر د وجې نه کېدلی شي په شریعت کې چې د قتل اجازه ورکړی شوی وي نو دا د وجې د دینه چې کله قتل ونه کړی شي نو لوی خطر منځته راځي مثلا جهاد باندې چې الله رب العالمین امر کړی دی د دې د وجه نه چې کافران په دنیا کې کفر خوري د اسلام خلاف کوي د الله د دین خلاف کوي نو الله امر کړی چې دا وجنئ قتال وسره وکي د غرنګ شریعت کې چې د څه شي په قتل باندې حکم راغلی وي نو معلومیږي چې د دغه نقصان ډیر وي ځکه الله رب العالمین او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه د قتل حکم کړی وي د همدغه وجنه د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما حدیث ته انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم ويغيد نبی علیه الصلاة والسلام نواورد یقول چې ویلې من بايع اماما فاعطاه صفقه يده وچا چې د امام سره بیعت وکړو او اغله خپل لاس ورکو ورغوي ول ورکو وثمرة قلبه او د زړه میوه ول ورکړه نو فلیطعه ما استطاع نو دا د هغه اطاعت کې د طاقت مطابق فان جاء اخر کچرته بل راغه دویم راغه پسی ينازعه دغه سره جګړه کول نو فضربوا رقبه الاخر د اخري دا څټو هي وي سرته او غرزوي اخرجه مسلم د حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی دی د حدیث کې نبی عليه الصلاه والسلام امر کړی دی په اطاعت د اول امام باندې چې اول خلیفه کوم په دغه شرایطو باندې موصوف وي او هغه موجود شو او تاسو سره بیعت وکړو نو د هغه اطاعت به کې که چېرته د دین وروسته بل راشي نو په شریعت کې د هغه وجل راغلی چې هغه به وجني امام ابو حازم رحمه الله فرمای قعدت ابا هريره خمس سنين وزد ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره کېناستم پنځه کاله او دغه نه مې حدیث واورېد چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه حدیث نقل کول او وی فرمایل چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء و بن اسرائیل چې وو دې کې به انبیا راتله یو بل پسې چې یو به ختم شي بل به راته کلما هلک نبی خلفه نبی وایي کله چې به یو نبی وفات کړی شي نو وروسته د هغې به بل نبی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وانه لا نبی بعدي او ایمان بعد نبی نشته دی وستكون خلفاء فتكثر وای زر د چې خلفا به راځي خو دا خلفا به زیاتیږي قالو نو صحابه ته ویلي چې کله خلفا راشي او خلفاو کې زیادت راشي نو فما تأمرنا څه امر کې مونږ ته یا رسول الله نبی عليه الصلاة والسلام ته وفرمایل فو بیعت الاول فالاول دا اول په بیعت باندې تاسو وفا وکي اول خلیفہ سره او اول امام سره چې بیعت کړی دی نو هغه سره په وفا وکي او هغه سره په دې عهد باندې پورواله وکي او اعطوهم حقهم او به ته نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل هغه ته خپل حق ورکي فان الله سائلهم عما استرعاهم وزګه چې الله رب العالمین د خلفاونو ته پوس کې په بار د رعیت دغه کې د حدیث متفق علیه حدیث ته نو دې حدیث کې امر راغلی دی په وفا د عهد باندې د خلیفہ اول سره چې کله سړی د خلیفه سره بیعت وکړي د هغې نه وروسته بل خلیفه رالی نو د اول خلیفه په بیعت باندې به وفا کېدلی شي او بل په حدیث کې دا خبره ذکر کړی شوه چې واعطوهم حقهم یعنې خلفاو له خپل حق ورکوي حقوق د خلفاو هغه وروسته ذکر کړی شوي دي ان شاء الله را به شي خو من جمله د هغې نه هغه دا دی چې د هغې سره په بیعت باندې وفا کول دغه رنګې د هغې اطاعت کول د الله رب العالمین په اطاعت کې او د هغې د خبرې نه سرغړونه نه کول او بیا د خلفاؤ په باره کښې دا خبره ذکر شوې ده، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، یقینا الله رب العالمین تپوس کوي د خلفاؤ نه په باره د رعیت د دوی کښې، او بل ځای کښې هم رسول علیه الصلوة والسلام فرمائي، الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، وائي خبردار! هر یو په تاسو کښې چې دی، راعي دی، او د هر یو مشر نه د خپل رعیت تپوس کیږي، نو د خلفاؤ نه هم د خپل رعیت په باره کښې تپوس کیدلې شي. او دا حدیث امام بخاری او امام مسلم په خپل صحیحینو کې راوړی دی او همدغه شان امام ماوردی رحمه الله هم فرمایي فاما اقامه امامین او ثلاثه و هر چې اقامت د دوه امامانو دی یا د دریو دی فی عصر واحد په یو عصر کې په یو زمانه کې و بلد واحد او په یو بلد یو کلی کې نو فلا يجوز اجماعا وایي دا خبره جائز نه ده او په دې باندې اجماع شوې ده چې په یو وخت او یو عصر کې د دوه امامان موجود کړی شي نو دا خبره په دې باندې اجماع ده چې دا خبره ناجائزه ده د اثر د امام ماوردي رحمه الله په ادب الدنيا والدين یو سل شپږدېرشتم نمبر صفحه کې ذکر کړی شوی دی او بیا فرمایي واذا عقدت الامامه لامامين وې کله چې حواله کړ شي امامت او خلافت دو امامانو ته په دوه کلو کې نو دغه امامت منعقد نه دی دغه امامت سینه دی بیا فرمای لانه لا يجوز ان يكون للامه امامان في وقت واحد وځکه دا خبره جایز نه ده چې د امت د پاره د په یو وخت کې دوه امامان وي دا خبره د امام ماوردی رحمه الله الاحکام السلطانیه نهم نمبر صفحه امام ابن حزم رحمه الله فرمای و علماو اتفاق کړي په دې خبره باندې چې انه لا يجوز كون امامين في وقت واحد چې جائز نه دي کېدل د دوه امامانو په یو وخت کې فی العالم فعالم کې او جائز نه دی مګر یو امامت جائز دی چې یو امام به موجود وي د خبر د امام ابن حزم رحمه الله دا په الفصل نومي کتاب څلورم جل اته او یایم نمبر صفحه کې ذکر کړل شوی دا نو د یو امام په مقررولو باندې اجماع د امت او د ټولو علماو د فقهاو چې د اسلامي خلافت دپاره به يو خليفه او يو امام موجود وي، تعدد د ائمو دا جائز نه دی، د همدغې وجې نه امام نووي رحمه الله فرمائی، اتفق العلماء على انه لا يجوز، وایي اتفاق کړی دی علماوو په دې خبره باندې چې جائز نه ده، ان يعقد لخليفتين في عصر واحد، چې خلافت دې منعقد کړی شي دوو خليفه ګانو ته په يو عصر کې، سواء اتسعت دار الاسلام ام لا، وایي برابره خبره ده که دارالاسلام پراخه وي، غټ وي او که نه وي. دا خبره د امام نووي رحمه الله په شرح د صحیح مسلم دولسم جلد 220 نمبر صفحه کې ذکر ده نو معزز ورونو دا اوس چې کوم خلیفه موجود دی الحمدلله دا یو خلیفه دی د دې سره بل خلیفه موجود نه دی کو څوک دا اعتراض وکړي چې امیر المؤمنین مولا محمد عمر دا موجود نو دا خلیفه روسته راغی اول خدا دا چې مولا محمد عمر رحمه الله بیخي موجود نو هغه نو هغه ډیر مخکې وفات شوی کدا اعتراض څوک کوي نو امام موجود نو بل دا چې هغه په شرعي طریقه باندې خلیفه نه وو هغه شرایط چې کوم فقهاو ذکر کړي دي د قرآن او سنت په بنا باندې د هغه شرایطو مطابق امام او خلیفه هغه نه وو نو د ځان د پاره ورونو پیزې عذر نه قتل پکار نه دي د الله رب العالمین دین ته غاړه کې خودل پکار دي که د چا مقصد د الله د دین نصرت وي او د خپل ځان د الله رب العالمین په دین باندې خړوب کوي د خپل خلیفه سره دې بیعت وکړي چې هغه ابوبکر البغدادي حفظه الله دی او دا کوم نصوص چې ذکر کړی شو ورونو د ټول دلالت په دې باندې کوي چې په اسلامي نظام کې او اسلامي خلافت کې تعدد د ائمو دا جائز نه دی یو امام او یو خلیفه موجود وي او الحمدلله زمونږ هم یو خلیفه موجود دی چې هغه ابوبکر البغدادي حفظه الله دی نو هر کله چې خلیفه په دغه شرایطو باندې موجود کړی شي او تعدد د ائمو هم رانه شي یعنی یو خلیفه موجود شي او په شرعي طریقه باندې مقرر کړی شي امام او خلیفه نو بیا د دغسې خلیفه او امام سره بیعت کول دا په مسلمانانو باندې لازم دي چې د دغسې خلیفه سره به بیعت کوي او د هغې د بیعت کولو نه به سرغړونه نه کوي نو راځو اوس د بیعت معنا ته چې د بیعت څه معنا ده او الفاظ د بيعت دا بيانوو چي سړی بيعت کوي د خپل خليفه او امير سره نو کوم الفاظو باندي به بيعت کيدلای شي په احاديثو کي هغه الفاظ ذکر دي د الله په توفيق باندي هغه به ذکر کړای شي اول بيعت دا صيغه د مصدر ده په معنا د معاقدې او معاهدې سره يعني عقد او عهد ته ويل کيږي لکه ابن منظور رحمه الله فرماي والبيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة و بیعت چې دی دا عبارت دی د معاقدې او د معاهدې نه یعنی د لوز او وعدې نه دا چې دی عبارت دی او دا خبره د ابن منظور رحمه الله په لسان العرب ماده بیع اتم جل شپږشتم نمبر صفحه کې ذکر کړی شوې ده نو کله چې سړی د خپل امام او خلیفه سره د امیر سره بیعت کوي نو هغه سره به عهد کوي په دغه عهد باندې به وفا فکر ده ځکه الله رب العالمین په دې باندې امر کړی دی نو بیعت هم ویل کېږي عهد او وعدې ته عقد ته او علامه ابن خلدون رحمه الله د بیعت معنی داسې کوي اعلم ان البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين وی پوه شو یقینا بیعت چې دی دا هغه عهد او لوز دی په اطاعت کولو باندې او څوک چې بیعت کوي وي دا عهد کوي د خپل امیر سره په دې خبره باندې چې دا بسپاري د امیر ته ټول کارونه خپل او کارونه د مسلمانانو او لا ينازعه في شيء من ذلك او د امیر سره به دا منازعه او جګړه نه کوي په هیڅ کار کې ويطيعه فيما يكلفه به من الامر على المنشط والمكره او اطاعت د امیر به کوي چې څومره طاقت دا لري او دی مکلف دی هغه باندې په راحت او په تکلیف کې نو د علامه ابن خلدون رحمه الله د قول مطلب هم دا دی چې کله سړی د خپل خلیفه او امیر سره بیعت وکي د هغه اطاعت به کوي د خپل طاقت مطابق او په څه باندې چې هغه ورته امر کوي هغه به مني د الله رب العالمین د قانون مطابق او که په ګناه باندې ته امر کوي نو هغه به نه مني ځکه د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې نشته لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق خبره منل دا د الله په نافرمانی کې نشته دی نو دا د بیعت معنا وا چې بیعت دا عهد او معاهده ته ویل کیږي او د علماو د اقوال په تاسو واوریدل نو ان شاء الله پر روان درس کې به د بیعت الفاظ ذکر کړی شي او به به د اسلامي دولت هغه اسماء او نمونه ذکر کړی شي چې د اسلامي دولت او د خلافت لپاره کوم کوم نمونه دي په شریعت کې او کوم نمونه ته ذکر کړی شوی دي نو الله رب العالمین دی موږ تاسو امت ته په وحدت باندې ولري او رب العالمین دې زموږ تاسو اتفاق نصیب کړي او رب العالمین دې د ټولو مؤمنانو نظریه هغه برابر کړي او الله رب العالمین دې ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي د خپل خلیفہ او د امام سره بیعت وکړي او دا نصوص د قران او سنت دا عملی کی وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین